ویل چې سړی باندې غسل واجبوي اکیم کې مشي نه دي والمعانی الموجبه للغسل هغه امور او هغه شینا چې واجبوین کې دي د غسل د پورا یو انزال المنیه وتل د منی دي علا وجه دفک و شهوته او مطلقا نه چې خلیب کنه منی د سړی نه یا د شذ نه لوړ شي په طریقه د ټوب سره او په طریقه د خوان او د شهوت سره من الرجل والمرأة د سړی نه ووځي په سړی باندې غسل وغوښتل والمرأة یا د ښځې نه ووځي حالت نوم دا حالت ته خیب وي احتلام چې وتوي که نه احتلام د خیب شکن دا منی وته ولې یې ته یا په ویشه شوت لا که نه بیا په دې سره غسل واجبېږي که نه په سړي بندا واجبېږي په ښځه بندا واجبېږي والمعاني الموجبة الغسل هغه امور هغه شينا چې واجبوونکي دي غسل دی پوره انزال المني وتل د مني دي په دې بندا هغه اشکال ده چې دا هو کړه د غسل واجبوي نه دا خو بلکې غسل که نه چې غسل دی وی ولا مولا به پوک وی کنه او مانی دینه لوړ شي په طریقه د دفع شاوات سره کنه دا خو د سیرات مر جوړوي سیرات مر جوړ کړو دا نه چې غسل در باندې واجب کړل انزال ملي وشولو یا کنه انتقاد حتی نه نه دو یا کنه خیز دا دا خو سیرات مر جوړوي نه دا کنه چې دا کنه غسل در باندې واجب وي ا د ي و ج ن ا ز ن ا ع ل م و ن و ي ك ن ا چې سبب د غسل دی پورا چې په میر کنه دا غسل کی علوم بی کنه اراده د ایګه شیدو چې هغه کنه طهارت ته بدن وړي اراده ایګه چاره ته ایګه شیتا چې هغه طهارت ته بدن وړي کنه لکه المیس کو سلامت اراده وکړه وته نه منی لوډه شوی په شهوت سره سیرات ته مردور ده نه چې تر میس کې دا به په توله مې دل فرض یا ور به تلوم به کنه اې دغه اراده د صلات په تو باندې له مور فرض ته ول ولوم به وته به کنه میزو کا یا کنه تلاوت قرآن ته قرآن پاک ته کنه اته تلاوت دې اراده وکړه او ته کنه په تو باندې غسل وشتي وي اته نه مانی وتلی په شاوت سره ته امر تلاوت نشکلا چې سه پر کنه لمبول نه وي یا دخول جماعت ته کوی را دادو چې جماعت ته نه وځو او په توبه نه وسره وشتو چې سه پرې کنه لم بوله امر جماعت ته نشنه ورتله نه سبب د غسل دی پورا اراده ما لا يحل الا بطهاره البدن دا چې چاره ته اراده چې هغه نه تواره ته بدن وړي چې سپر استرات ته پوکنی وي هغه چار نشه کړه من نشه کړه کنه پک تلوات نشه کړه کنه پک لوس نشه لګولا طواف نشه کړه کنه جماعت نشه داخله دلا چې څه کله مدل وي دغه چار کنه دغه سبب دا د غسل واجب ولې دی پره خودو تا کنه دا خو ته شرط چې صراط د مردول خو وی کنه اتره د معنی وتلی وی چې صراط مردول وی اس تو کنه داسې چاره ته ردا وکړه چې طهارت ته بدل وړي اس به پتو باندې لمبدل کنه فرش ونه وکوالا د سرات پوک وو مانی نه وادنه وتل یې نه خیز ته لګولا و نه فاصله لګولا و کنه د سرات پوک ته کنه اراده دا سرات وکړه چې تورات بدن هوري کنه به دا خلک مونږ نه پرس کوي نه دا کنه سبب د سبب ده اول به ته نه مانی وتلی وی سرات د مردور وی اس ته اراده وکړه کنه د مزوج ته خو میس کو به دا اراده ته وي چې تل میس کې کنه تل مت نشته ورنه الله المیس تو عرب ته بدن غوري و تو کنه بدن مردور ده چا بدل کړه ده اګنزال دې مری کنه نتا ول رولم با کسارو نه اګنزال دې مری تا کجا نو وي شو کنه سرات نو مردور شو خدا سم به مریض کړل کنه یا تیر دا وکړه توافتا او تو باندې کنه مری دې وتلی و سرات مردور و بدا اراده د توافیتونه مطالبه کو چې تاول سرات تر کو کنه کله مانی مانی نه وای وتلی خو سرت مې فوکو به وکړه دغه څه طواف مې وکړله نه دا په حقیقت څه سبب د سبب ده فقها دا دی کنه سبب په دوی باندې ودرولو کنه سبب وایدا ده په حقیقت څه هغه نږدې نږدې سبب چې طهارت ته بدن غوړي کنه اخو اراده دی کې شیدو چې هغه تقاضا کو د طهارت ته بدن دا نږدې سبب ده او دا یو ریا سبب ده که دغه نه وای جوړ شو وای زړه دې مړی نه وای شو سرات مې پوکو که نه د اراده لمونځ ته کار که نه بدن په کوله نه وړي نه لمبول نه وړي تلاوات کا کنه اتونه غسل نه وړي تواف کا اتونه غسل نه وړي او د انزال مری شو دا سیرات مرد شو دا کنه اس هغه چار ته نشه کړل نه دا په حقیقت سبب دی سبب ده المعانی الموجبه للغسل هغه شی نه چې واجبوین کې دی غسل دی پرا چې اخر کار به په توبه د غسل واجبېږي ځکه چې سوي بل مسکه علم زیره دا به دی وي او د سیرات مردود ده یا به تلاوات کې یا به قرآن پاک تلوس ور لګوي یا به طواف کې هغه شي نه چې اوس واجب اوس نه پر واجبوین کې دي یو انزال د منی ده په طریقه د دفق سره په طریقه د ټوک سره او په طریقه د خوان سره خوا د سړی نه وي یا د ښځې نه وي په حالت ته خیب شوي یا په حالت ته جګزا شوي وعند الشافعي رحمه الله خروج المني كيف مكانه يجب الغسل اشراف د اختلاف ته مذهب ته چې په دې پوس متن مسله شي مذهبي نه مختلف دي مرزا قید ولګولو چې په ترکا د دفق او د شهوت سره انزال د منی وشي کنه هغه غسل واجب وي چې ټوپاو کو کنه او شهوت او سره وي خوان د سره وي به دا غا معنی چې ووزي به سره غسل واجبوي او که په دا کیفیت باندې نه وه دفق نه و شهوت نه و کنه مړه مری سړی نه وتله به سره غسل نه واجبوي یو سای بیمور ده بیموري کم سره کړه ده کنه هر دغه څه کله کله منی مړه مړه منی نه درمی دا په دبن غسل نه پرس کوي په ورته ویل دې کړه ټوپ وکړو یا په دې ټوپ ته وکړو زیر سره منی وځي منی دې نه لوړلا مړه په دې سره غسل واجب دی دین پټه د پسار باندې یو لو کنه ډېر بوج دی وجلا چې پټه پسار یې کله کله سینه مکه منی مړه لوړ شي کله کله اچانک صدمه در پیښ شي کنه هغه هم ژغ در باندې شي اسره انزال کیږي کنه مړه منی لوړ شي پیسره اوس نه واجبېږي وعند شافعي يخرج المني كيف ما كان يجب الغسل وتل د منی چې سرنګ وی دا غسل واجبوي امام شافعي صاحب کړه دفق او شهوات نه وته شو کوي کنه منی چې سرنګ نه وته بس کنه غسل واجب شول لقوله عليه السلام دیواجی ذکر نبی اسلام نا الماء من الماء الماء من الماء لم بدل دا دی معنی ندی دا اول الماء نه د هاي به مراد دی استعمال دی به لګول دی به او د بل معنی منی نه مراد دی الماء من الماء لګول دی به استعمال دی به دا د معنی ندی لم بدل ا د معنی ندی اي الغسل من المنيه ده حديث مطلق ده من المال څخه مطلق وایي چې د منی نه دي د سره دفق او شهوت کوي نشته که چې هغه ما هغه یې بو هغه په شهوت وتلی یاوي په دفق سره د وتلی یاوي وته به په توبه نه کړه بیا غسل واجبې دا مطلق روله ده ولا نه وایي میر دلیل دغه ده چې نه چې دفق او شهوت سره وي په ټوپ سره ووځي یو کنه په خواندو په شاوت سره ووځي هغه وسل وجبوي او چې کنه دغه قید نه وي سره مړه ووځي غړه نه ووځي بهر د شاوت نه ووځي په سره اوس نه وجبېږي میر کنه د آیات کریمه نه دا خبره منیموي چې دفق او شاوت ته شرط ده ان الامر بتطهیر یتناول جنوب امر پکنه په پکوله به بدن بده دا ور شامل ده جنوب ته ور شامل ده ان الامر به تطهیر یتلاو جنوب امر په پکول دې بدن مونږ دا جنوب ته ورغله فقط په قرآن پاک شاه جنوب ذکر شو دا وې تکن امر به تطهیر شو دا کړ چې تو سې سیرتن ار پوک کیستا آیات صاحب ان کنتم جنوبن فتوا هرو کنه وان کنتم جنوبن فتوا هرو هر چا ته امر د تغیر نه شو کنه په دې آیات شه حالت جنوبات ته شرط کنه چې تاسو په حالت جنوبات شوي تاسو تاسو جنوبون ویستا په پر فتوا هرو پر ترلا د دای جزا دو ان دي تعلیق ته پر رسی کنه ا جزا تړي په شرط پر شرط سبب یو ا جزا یې مسبب وی کنه دې فتوا ته پر سبب د جنوبات ته کنه امي جنوبول چې مي جنوب ویلې به فتوا هرو حکم نه کنه والجنابه في لغه جنابات په عربي ژبه شي دا وی وته کده متین منیتا په طریقه د خوان سره جنابات په لغت کې وی کړه وته د منیتا په طریقه د شاوت او د خوان سره چې په شاوت سره سړي منیوځي دته جنابات و د صاحب جنوب شو او کچاره مکنه مری وته غړنه ولا وته کنه شهوت نو خوان سره نو سبب د منی وته له شاوت نو بلکې کنه ا مرض د وجنا د زیر د وجنا د سم مصیبت کنه صدمه د وجنا کنه غړم د سنې منی وته دا جنوب نه ده چې جنوب نه ده بیا فتوه هر کنه امر ده ته متوجه نه ده جنابات یې په لغت څخه وتلې د مری ته په طریقه د شاوت سره دا خو لغت کې څه کنه په لغت څخه به د لغویونه خبره متبره وي کنه دا کوم لغت کې توب دا چې پاشي جنابت دا معنا شوی دو چې وتل د منی په طریقه د صحابه سره دا خبره خو د هدايه من نه چلېږي کنه دا هغه څه لوحات کنه خیوالا ور کوي په کابوش دا معنا شوی دو چې ته په صحاح شي دا معنا شوی دو و چې یو قالو دا خیوالا ور کوي کنه اصلي دلیل د عربیت ته پر کنه د فصحاوي بلهاوي د عربي خلودو د سمرا په لغت کې تبینا چې دی و د لغت مری په شکل دي کنه دا خو دې نه مری مکری دي کنه چې د عربي دغه ټکی دا معنا کو عربي دغه ټکی دا معنا کو دې دا معنا کو دا معنا کو یا سمرا چې د سرت کړو د نخې قاعده دي کنه کنه اټول د عربي د خلنر مری مکری دي ا د ي وجه نه کتاب حواله نه کړه چې په پلوکی کتاب شي جنابت دا منع شوی دو بلکې د خلک خلیر وخصه کنه یو قال ویل شي په محاورات سیهای مجبور استعمال کړه کنه ا د ي پر چې دا کړه یو سړي کسان دو دا ټول عرب چې دا منع کو کنه سبي یو سړی ته چې پلکای امر ولکې دا سی وی کنه یا فرادا سی وی یا زجاج دا سی وی کنه پلکیلو غوی دا منع کړ پلکیلو دا منع کړ کنه نه دغه د عام لغت ته یو کال ویل شي په عربي ژبه ښه اوجنه بر رجلو هلته چې اوجنه بر رجلو دا ټکه کله سم مري اذا قضا شهوت من المرأه اذا قضا شهوت من چکلا کنه فان پیرا کو د شدنه چکلا پیرا کو شهوت خپل و خان خپل د شدنه کنه دا وته هلته چې اوجنه بر رجلو سای جنوب شو اذا قضا شهوت منوته چې کله کله پیرا کو سپان د خپل د شدنه یعنی په شهوت سره منی نه وځي وته چې اوجنه بر رجلو و د سې جنوب بتوي به دغه جنوب ته امر متوجه ده چې فتوا هرو کنه پاین کوم جنوب فتوا هرو نه امر د تطهیر کنه دا جنوب ته ورل ده و جنوب منا دا دوکه چې په خوان سره په شاوت سره منی ونه وتلی وی کنه عرب دا منا کو دی جنوب ځکه کای دی ولوي چې انزال د منی خو په ترکای د فکو شوا سره چې جنوب پوشي کنه او که انزال د منی ونه وشو په ترکای د فکو د شوا په دا جنوب نه ده ته یې کنه د جنابت نه وي سای جنوب نه ده ای حدیث ته جواب کو ول حدیث محمول على الخروج عن شهوه جوابینا نه راځي یو جواب کنه په خصمی شه اقفال به تیوی کنه ذکر به وی سو چې انسان مې دله ونه شي چې بچ بچې مې پیدا نه شي کنه ولم بدل بنا ویل به چې الماء من الماء غسل خو چې پسړی وړي اخو دې بنا وي چې بخو دې نه تارې شي کنه په مخ انسان نه وشول هري په اقفال باندې بدل مې دل کنه ورستیا کنه به نبی سم دا حکم ورکړو کنه چې خالی په اکثر باندې کنه چې دخول وشي سای کنه خپل ذکر په فرش د خلکو په باندې غوس واجب دي کنه که انزال یې شوی که انزال یې نه وي شوی کنه المعمل ما ده حدیث منسوخ ده منسوخ کنه آیات او یا منسوخ کنه حدیث اقابل احتجاج نه په باندې حجت نشي ولا دا خبره په ابدال اسلام شو کنه اول دا کیسه وا چې المعمل ما سبقرانه به اکثر کړو کنه ولم بدل بنا دا ټکه به چې المعمل ما هو سي بدا من سخ شوانا او یا دا محمول دا په خلاف ته خیب بونه دا دویم جواب ده که دا حدیث برقرار وي منسوخ نه وي کنه الماء من الماء ذکر صحیح به ولوي خیب دی ولي لو کنه او عمل بدا کړی کاروي بدا کړی په خیب شکنه و چې چک شولې وی شولې وطن دی وکړو کړه بالکل وچ کا کاری اسان نه دی وته دی کنه په دې شو وسنګ باندې وشتي کنه الماء من الماء لم بدل اده مرین نه وی چې کله منی خو دې وته دی وی کنه ته مرین دی وته دی په دې خیب شو کنه محمود دا په حالت نه مو ده په خیب شو کچې نه ټول خیب وینې ټول کاروي ده شوی کنه او چې مرین وی دې وته دی په تو باندې غوس نه وړي یا دا جواب درکا هدې مل چوکنه حديث محمول ده لخروج عن شهوتين الماء بالماء لم بدل د هغه منی نشته چې په شهوت سره وتلی وي کنه چې آیات سره کنه معارضه ورشي آیات سره تعارض ورشي په باندې محمول ده ثم المعتبر عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد انفصاله عن مكانه على وجه شهوته وتل د منی په طریقه د فکر شهوت سره دا چې په کیمه معنا باندې کنه په کیمه واحد دفع کو شاوات وي حالتین ازواد یو هغه چې کله خپل مکر نر پر کېږي معنی چې کله خپل زوی نه چې کله پر کېږي راورېږي کنه چې پاتم شي شاوات وي او کله چې کله په سار د ذکر باندې کړه چې کله ظهور یې کېږي خارج کېږي چې پاوه شاوات وي اذن بعد دې بحث نه بعد معتبره پنځه طرفین باندې دادو چې انفصاله عن مکانه على وجه شوته پرکتین دیګه مری دا د خپل مکان نه د خپل مکر نه په طریقه د شاوت سره په طریقه د خوان سره د انسان په وجود سره چې کومې کا مری دو چې کله اذن چې کله راولېږي چې په وخت شاوت وی کنه او چې کله ذکر نه وځي کا اج کا شاوت نه وی یا کنه اړ کده غره نه وځي مراد وځي په تو باندې وسره وجيب دي کنه ځکه چې کله یې کنه انفصال کېدلو د خپل مکر نه ولې شهوت موجود وو ولې خوان موجود وو وعين نبي يوسف نه ظهور و ايضا او په نزد امام ابي يوسف سره ظهور د ملائک نه په طریقه د شهوت باندې وته شرطه چې کله په ذکر باندې دی وتیږي بهر چې روزي کنه هغه کا شهوت ضروري ده اې دې اختلاف دغه پیدا دی چې کچېره پل کوي سړي کنه مثلا چا خیر لیدلو اختلاف یې کېدلو په شروي شو انزال یې نه وشو چې په شروي شو که نه ذکر یې ونیولو هغه شابت سیر شو که نه سکون رولو سیر شو دینه بعد بیا ورسې منی مړه لوړله که نه شابت ختم شوه ده او ذکر که نه هغه سکون په شروع ده انتشاري ختم شوه ده منی مړه که نه لوړله امام ابي سسوي چې په دې غسل نه پرس کېږي که نه ځکه چې ظهور په واشه معنی کنه شهوت نو په دا واشه تسکین ده په دا واشه کنه انتشار ختم شو ده او طرفین وی که چې نه په دا غسل وشتي ځکه چې معنی کنه چې دې تر سه وړي وړي شهوت وکنه ایسه د وتو کې په واشه شهوت ختم شو ده اول چې معنی راولې ده ولې که په شهوت سره دره ونه شوې دوه په دې غسل فرض دي وعند يوسف ظهور ايضا رد امام مبيدو ظهور يا دارنگه پشاوه سره ضروري ده اعتبار الخروج بالمزايرته دای کې اسکوي دا وتلا هغه پرکتین مو ده چې کله پرکتین یې کېږي کنه مزایله یې کېږي خپل مکر نه ولې خو شاوت ته شرطه یا خروج په شاوت ته شرطه یې دې غسل یې تعلق بهما ځکه چې غسل په دواړه پر متعلق دي غسل بوته په سړي باندې وړي چې منیر پریاشي او واو دي کوونه وتلا فالاحتياط في الايجاب دا خبره تسليم کړه کنه چې دا خبره یې کې دا خبره دو کیا سا قضا دا سو کنه چې په وخت خروج شي په وخت ظهور شاه شاوت ته په چار ده اکیا سا قضا دا سو کنه خو د اختیار ته قضا دا چې د میر وی کنه هدا اختیار ته قضا دوه ا د ه ګ ت ا چې وګوري اصل دا کنه چې کله د منی چې اکن مزایلای کېدل او انفصالي کېدل د خپل مقر نه چې په کیم ځي پر د منی پر دو ا دې نه چې کله راولېدل ولې شهوت وکړه ولې خوان وو یا د خیب لیدلو یا د ست تصورات کې کنه پر شي کنه یا د څه عمل کولو منی راونه شو په شهوت باندې نه من وجهین هو په تو غوسه وجیب شو کنه انتظار ته کې چې د منی روزي کندر روزي کندر وته نه دی وجیب دا بلا په کنه په سویر ولا چې کاین ظهور کو واشه د خوري په واشه کنه کشاوت نیویا چې ټانګې پیری شي کنه اته چې دا وسوس نه پوتې چې کا وسر باندې وښتي یاوي کا په کنه چې رات مردو شو یاوي چې په یقین سره د علمي وشي کنه په دې باندې وسه فارغ شو انه متا وجبا من وجهين هر کله چې وسه وجب فدی وی وجنه خو ځکه چې مزایله کې دلا ول فکر شاوت وو د فن احتیاط فی الجاب احتیاط په ایجاب دی وسل شوی چې په دې مې وسل وجب کی کنه اگر کا دې خروج په اخر کنه شاوت نشته ده علمونه دا ویلي دي کنه چې کچېره داسې مجبوری جوړه شولا او سا ضرورت جوړ شو کنه به د امام ابي سس په کول باندې خپل سه عمل کړل شي حضرت مکاشه مثلا چا څنګه علماء پردای کې د عادي علماء شپې به ولې اختلام دې کېږي کنه اروي شولې انزال نو شو کنه ذکر دی ونی ولو کنه اشابت ته سیډ کړو کنه خو دې را بعد امړه منی دې نه لوړلا کچېره لوم به کنه اته سره دا ډوز دا چې د کېر ولا چر بنولو شکېږي کنه دا څه کنه خیانت ورنه شو ولوي شپې پرېتا ده که پردي کېر شه پرېتا پردي فاندې باندې دي کنه چې خیانت نه ویل شو په دې ډېر ډېر کنه نو چې به معلوم به کنه ا د په کول باندې عمل وکړه معلوم خپل کنه او دا څوک ال مدینه باندې کا او که څه مجبوری نه و در پښه ضرورت نه پښه کنه دا فتوا خو د امام طرفین په کول دو کنه چې په تو غوسه واجب دی اگر کمنی مړه وتلی وای دا فائدہ دو ا دې اختلافم سړی ولم بدو غسل باندې وشي کنه چې چک شولې خېب دلې وای چې چک شولې یاد کنه وته دې کړی و دې کروا سره است باول مولد نه وکړي نه باول دې نه وکړي نه چې ته وسره دې وګرځې کنه فورا ولا مې دې الا مې دوه کنه بعد ته نه کړم مړه باندې دې لوړلا ته بیا لومبه په تو بیا غو سفر دي دا هغه باندې دوه کنه چې پرې میون یا ته په تشوی دوه کنه چې تو عمل کړو کروا سره تو عمل کړو کنه یا چې تو کنه احتلام کړو پر یاد په تشوی دو د انفصال او مزله په شباب سره ونی و خو ایس هو تر کنه بیا به لومبه او کچېره کنه ارتک شولې اخیم نه تک شولې یا عمل چې فارغ شو کنه بول مولد وکړلې کچېر سمانی منی په ذکر شي پوتې وی کنه ابي باول سره به وتلی وی کنه یا وکړه دې وکړه دې وشره دې کنه دې سره بیا منی کنه بیا وځي او دې نه بعد به منی وته کنه به دا په اتفاق سره کنه دا غا انفصال په واشه شابت نشته او د مزه په واشه کنه خو په شابت نشته به په دې سره اوس اندر باندې وړي و اتقاء الحتنين من غير انزال دا دویام سبب ده و اتقاء الحتنين من غير انزال بل موجب د وصل لپاره ملاقات ولاګین د دوی حسی کول زیاده ک انزال نوی شوه التقاء من ملاقات ولجين ختانين تسياد دي ختان ختان دي هي په کثرت را اګه زوی ته ویل شي چې کوم زوی نه د پرده پرې کېږي کنه اندرینا نه و د سدینا نه چې د پرده پرې کېږي زوی ته ختان وي دی و التقاء الختانين من غير انزال بل لجين ملاقات د دوی خاصي کولې زوی بهر د انزال نه دا من غير انزال کړه ته کوي ولګولو چې اختراع د پرنده بلکې د تعیون د سبب د پرنده کنه چې سبب خالي د انتقاد ختمې نه ده کنه د انزال منزال په دې وسه چې دخل نشته که انزال وشو دغه په طریقه ولا باندې هو کنه وسه در باندې واجب دي ملاقات د دې خاصي کولې ځای بهر د انزال نه هدا مو دا تعبیر وکړو کنه او کان ملګاته به کای کنه چې هو غیبوبه تر خوش پته یا ذکر د سار په ټوله کړ چې هغه پټ شي کنه یا شه دې کنه په فرې شي هغه غیب شي پټ شي بس په غسل نه وشل کنه انزال کني وی شو دا اعتقاد خطا نه نه کنه دا کنه یادو د غیبوبه کنه خوش پینه ذکر سار کړ چې هغه پټ شي ختان ا خاصی کول زوی اخو امر پردا دو که چې سمرا ذکر سار باندې روغري دو کنه ا دې کې پردې مقدار تک نه حیتان وته ویل شي ا شې شاد حتی کوله زوی شتا پدې کې فرض حری شي پوسټر خپل کنه دا څه کې شړې دو لکه د چر چرخیر ولا دا څه زخه شړې دو کنه ا کټ کوي عرب شدار وایسته کنه عرب شدار حتی کوي او دا په سړی شي سنت او پاګه شي مکرمت ده هغه سړی ذکر سره کنه و شي کنه هغه دوی کنه چې د ختان ولا زوی ده دمه چې سره ملاقات وشي کنه دا په دې انداز باندې ذکر سره نه پټ شو ده کنه په دې سړی باندې غوسه وو وشل کنه کین ځان دی شو ولا لکولی اسلام اذا تکل ختانان وغابت الخشبه وجب الغسل انزل او لم ينزل او چې دوا دي خاصه کولې سره ملاوي او سر ذکر هغه پټ شي د غسل واجب دی فاعل بنده مفعول بنده انزال شو یا انزال وی شو ا دې حدیث ته وجه نه کنه بس د غسل واجب شو کنه په اکسال باندې دې ته اکسال وته وی ک انزال وی شو عقلی وجات په شوی کنه عقل تقاضا چې غسل د واجب شي ولانه سبب الانزال دا دمر مقدار سي چار کړل کنه چې اعتقاد ختنې نه روغله او ذکر سره کنه په هغه ډیپ شو پټ شو دا سبب د انزال دی پره غالبا غالبا دا څه چې به سړی در انزال کیږي کنه شهوت بالکل نه تام شو دا سبب د انزال دی پره ده و انزال سبب ده د وجوب د وسه دی پره او قاعده مې تویلی وکنه چې وشي پر سبب ظاهري وي اې دې پر سبب ظاهري ده او دا سبب یې کنه ادګه دې پرا خو دا امر باطنی دا دې پته نه لګیږي کنه د مدار د حکم به کنه دغه سبب به ظاهري وي هغه څه د پر سبب خو د انزال ده خو په دا موقع باندې کنه انزال پته نه لګي چې انزال شو دا کنه شو ځکه چې ته خو زول نه وینې ذکر خو یې پټه او په وجدان سره کله کله شي ملي ما چې کنه سره یې کړه په خپل وجدان سره ملي ما کو انزال چې وشي ته پته ولګي کنه کله کله د انزال ډېر ممري وي اصلي کم زیره وي انزال ډېر معمولي وي که نه منی به وتلی و دای به که نه خان ته خبر نه وي منی به وتلی وي په سترګې ویني نه نه هغه څه به ظاهري که نه که مقام شو که نه د انزال په ځای به داس سره ودرېدو ولانه سبب الانزال د التقاء د ختم سبب د انزال دی پر ده ونفسه يتغيب عن بصره هذا زون مراد الذكر ده هذا سرق نفتوي هو چې په دوبور چې ذکر سر پټ شو بس کوم نه بلو وشتل لکه ماري سببیت دی د باندې پیرا کولی سببیت نه کنه چې د انزال د پر سبب بالکل پیرا ده لکه څنګه چې کنه په فرض شي کنه د عمل کو کنه ثابت خلی پیرا کېږي او ثابت پرسي منی منه وځي کنه دا رنګ په دوبور چې د عمل د وجه نه دا ثابت پیرا ده اوس نه منی وځي اختیار نه اختیار ته وجنه کړی شي چې صحابات پر غلې وي تکنه یې نه انزال شوی اگر که هغه زونه وي نه کنه اته حضور پاته لګیږي کنه چې انزال به شوی کنه به شوی کنه خو فقا هغه په سر وسره ده کنه بخلاف البهیمه ته په خلاف ته چرپی نه که چرپی سره چا بد عملی کړل کنه او ذکر سره پټ شو انزال نه دا شو کنه بیا په دې باندې چې څه پر انزال نیوي شو په دې باندې امر غوس نه پاس کړي ځکه چې دا سبب کامل نه شاوت ته پره کنه وما دون الفرج او په خلاف ته یې محل نه چې د فرج نه ما سوا وي ا فرج نه ما سوا په میرا ځای شي کنه په ورانه پرې یا په ګډه پرې کنه په پر سلیږي کنه چې څه پر انزال نیوي شو امر ذکر پر لګاو کې باندې امر غوس نه پوندوړي لان سببيه تناقص